بیانه لري چې په زیارت باندې یقین نه ساتي نه پوهېږم چې د یقین نه ستاسو څه مطلب دی ټول مړي د الله بندګان دي او دعا کول ورته البته د مسلمان حق دی چې هغه ته دعا وکړي نو یقین باندې نه پوهېږم که یقین نه دی مطلب دا چې هغه اولاد او پیسې ورکوي د یقین خو موږ هم پې نه ساتو او که یقین دی د دعایي دعا خو ورته کوو په دې کې څه مشکل نشته دی او د مشکل حل یا د مرض لرې کول یا حاجت روا نه زیارت کولی شي نه پیغمبر کولی شي نه زه کولی شم نه ته کولی شي یقین به په دې ساتو چې دا د الله اولیا دي مړه شوي دي دعاګانې ورته کوئ چې الله یې مغفرت ورته وکړي او څوک چې زیارت ته نه ځي هغه ته موږ ګناهګار نشو ویلی ځکه یو استحبابي کار دی په دین کې پاره د عبرت او پاره د رقت قلب او څوک چې مشکلات لري هغه د صلات حاجت طریقه ما تاسو ته د ژوند لار په خپرونه کې ویلې وه هغه تعقیب کړئ دوه رکاته مونځ وکړئ او هغه دعا چې ما ایلې وه هغه دعا ولولئ انشاءالله الله رب العزت به د ستاسو مشکل او د ستاسو حاجت پوره کوي عصمت الله جانو چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه هغه د صرافي مسله تاسو پوښتنه وکړه یوه مسله باید زه دا ستاسو ته چې دا بیه د صرف ده که افغانۍ په افغانۍ وي که افغانۍ په ډالر وي یا ډالر په کلدار وي دې ته بیې صرف ویل کیږي په دې کې دواړه جنسۍ باید نقد اوسیږي ته به يم نقد ورکوي هغه به يم نقد درکوي داسې نه چې اوس ډالر دی مثلا په بازار کې په یو نوي کلداره باندې ته ورته هغه تا ته وایي چې زه به دا پیسې تا ته درکوم میاشت یا شل شپې پس په څلور نوي په پنځه نوي کلدارو باندې دا ټول سود دی دا په اسلام کې نشته هلته نسیه راځي په بیې صرف کې او بیې صرف کې نسیه مسیه نشي کېدلی حتی زمونږ فقها دا لیکلي دي که ته چاته ډالر ورکوي هغه په مقابل کې کلدار درکوي خو کلدار نه لري سبا بله ورځ یې درکوي دغه کس دې چا نه کلدارې قرض کړي تا ته دې درکړي هغه دوه ورځې پس دې هغه سړي ته پیسې ورکړي نسیه په بیې صرف کې بالکل سود دی دا په اسلام کې نشته دی حبیبي صاحبو د کونړ نه اړیکه نیولې او د طلاق د مشروعیت په هکله باندې پوښتنه وکړه دا د الله د کلام نه ثابت دی ډیر ګڼ آیتونه دي زه به کم آیت درته ووایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګڼو احادیثو نه دا ثابت دی خو اگر که دې ته ابغض المباحات په دین کې ویل شي مباح دی خو لاکن ډیر مبغوز مباح دی په چا کې په دین کې هغه عدت خو یو عدت د متوفا دی هر طلاق ګوره که هغه طلاق رجعي دی که طلاق ګوره طلاق مغلظ دا ځان ته هم عدت لري او هغې ښځې نه چې خاوند وفات شي دا ځان ته هم عدت لري د متوفاتو یعنې د هغې ښځو چې هغه خاوندان یې وفات شوي سیږي انشاءالله قرآن څلور میاشتې او لس شپې د دې عدت بیان کړی دی او هغه ښځې چې مغلظ طلاق باندې طلاق شي او د هغو طلاق د هغو عدت چې دی درې حیزه یا درې طهره چې اختلاف د امام شافعي امام ابو حنیفه رحمه الله دی په هغه طریقه باندې بیان شوی او ځینې دي چې په یو حیز باندې د هغو عدت پوره کیږي کولی شي چې د فقه ابتدایي کتابو ته مراجعه وکړئ دا ټول تاسو ته معلومات کیږي زه نشم کولی چې هغه ټول تاسو ته وایم همدارنګه خلعه د رسول الله په حدیثو باندې د فقهاو په اقوالو باندې د الله په کلام باندې ټوله ثابته ده جلال و میرویس جلال چې د پکتیا نه اړیکه نیولې وه چې په هر مجلس کې دنیوي خبرې دي الله دې ورته هدایت وکړي نعمت الله جانو د کندهار نه د چرګانو ساتل ته د انسان مروت ختموي ګوره که هغه د هر رقم حی مرغه ساتل اوسیږي په قفس کې او هغه ته ناست وي اګر که په جنګ هم ناچي د انسان هغه مروت او عزت ختموي حتی ما تاسو ته ویلي چې فقهاو لیکلي که داسې انسان په یو ځای کې د شاهدي مسئله چې شاهدي ورکړي شاهدي هم نه قبلیږي بادامګل و د پکتیا نه اړیکه نیولې وه واید رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنځیر باندې قسم خوري نه پوهېږم د دې مطلب به هغه تسبیح وي هغه اکثر چرسیان چې کله یو بل ته قسم یادوي نو هغه تسبیح چې لاس کې وای په زنځیر د پیغمبر دی زما قسم دا قسم نه دی دا بدبختي ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله وایي که څوک د ستاسو نه قسم خوري هغه دې په الله باندې قسم وخوري هغه دې نه په کعبې قسم خوري نه دې په پیغمبر قسم خوري او نه دې پیغمبر په زنځیر باندې قسم خوري که په دې باندې معتقد په دې کې ویره د شرک ده ګوره حقمل صاحب و دغه پوښتنه ځواب شوه محمد احمد و چې د دې پوښتنه هم ځواب شوه هغه یو ورور د قانون اساسي په هکله باندې پوښتنه وکړه هیله وکړم چې زه هیله کوم هغه موضوعات چې تاسو ته معلوم وي مرغوند څرګنده وي هغه مسائل په راډیو کې مه شریکوئ نه پوهېږم چې ستاسو مطلب او هدف د دې تر شا څه شی دی که زما نظر غواړئ زه یوازینی قانون چې پیژنم هغه قرآن پیژنم د الله کلام پیژنم دا زموږ اساسي قانون دی د دې هر صورت هر آیت موږ لپاره لارښود او ماده ده هر هغه قانون چې د الله کلام سره تړاو ولري د الله کلام موافق اوسیږي په سره سترګو یې موږ منو چې د دې نه خلاف وي هغه موږ پښو لاندې کوو میر احمد و زموږ ورور چې دی هم د هلمند نه اړیکه نیولې وه چې د دې پوښتنو ته موږ هم ځوابونه ویلي نو د خپرونې آخري شیبې هم دي عربه شو چې